بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د حضرت موسی علیه السلام وسلام په هکله چې د موسی علیه السلام وسلام ژوند څنګه و او د فرعون په مقابل کې حضرت موسی علیه السلام وسلام څنګه مبارزه او مقابله وکړه انشاءالله په څو خپرونو کې به د حضرت موسی علیه السلام وسلام په هکله ټول معلومات تاسو ته وړاندې شي حضرت موسی علیه السلام وسلام د اولوالعزم پیغمبرانو څخه یو پیغمبر دی چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت مریم کې په یو پنځوسم آیت کې د هغه په هکله داسې فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا ای پیغمبره ته یاد که په دې کتاب کې یعنې په قرآن کې د موسی یعنې په قرآن کې ته د موسی یادونه وکړه هغه موسی چې هغه یو غوره کړی شوی شخص و او هغه پیغمبر او نبی و نو حضرت موسی علیه السلام وسلام د الله رب العزت د پیغمبرانو څخه یو اولوالعزم پیغمبر او نبی دی همدارنګه حضرت موسی علیه السلام وسلام په کلیم الله باندې هم مشهور دی او په کلیم الله باندې د الله په کلام کې هم نومولی دی چې حضرت موسی علیه السلام وسلام خپل رب او خپل پروردګار سره چې ته زما پیغمبر او زما استازیتوب وکړې او له ما سره هم کلامه اوسې نو څه چې زه درکړم هغه واخله او د خپل پروردګار شکر ادا کړه نو حضرت موسی علیه السلام وسلام د عمران زوی دی چې د حضرت موسی علیه السلام د نسب لړۍ په یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام باندې تمامیږي او هغوی نسب رسیږي او حضرت هارون علیه السلام وسلام د حضرت موسی علیه السلام وسلام د مرستې لپاره الله مبعوث کړی و او د حضرت هارون علیه السلام وسلام بعثت هم د موسی د دعا په پایله کې منځته راغلی چې انشاءالله په دې باندې به هم وغږیږي په مخکې خپرونو کې د یوسف علیه السلام وسلام د کیسې د بیانولو په ترڅ کې مو دا یادونه وکړه چې بني اسرائیل په مصر کې د یوسف علیه السلام په زمانه کې میشت شول مخکې دا غنه نه ول په مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام والسلام په زمانه کې دوی په مصر کې میشت شول کله چې د حضرت یوسف علیه السلام والسلام د کورنۍ ټول غړي مصر ته راغلل له هماغه وخته بني اسرائیل په مصر کې استوګن شول او د زمانې په تیریدو سره د حکومت واک د دوی لاسته ورننوت او بالاخره دا ثامن عشره کورنۍ ته ورسید د بني اسرائیلو لومړنی پاچا هغه احمس و کله چې قدرت د دې کورنۍ دویم رامسیس یعنی فرعون ته ورسېده د مصر د ټولو قبطي پاچاهانو لقب فرعون و لکه څنګه چې د کسرا د فارس د پاچاهانو د هغو د کسرا د فارس د پاچاهانو لقب و او قیصر د روم د پاچاهانو لقب و نو د قبطیانو د پاچاهانو لقب چې و هغه به فرعون و نو چې کله فرعون واک ته ورسید هغه ولیدل چې د بني اسرائیلو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی نو فرعون له دې نه ویرېده چې د مصر د دښمنانو سره د مرستې لاس وروږد نه کړي چې قبطیان به البته دوی مغلوبه ګرځوي او بني اسرائیل به غالب شي او موسی علیه السلام وسلام هم د بني اسرائیلو له قبیلې و نو فرعون د دوی بوډاګان یې په ډېرو سختو بېګاریو وګمارل تر څو قدرت یې له منځه ولاړ شي او, د... او دوی په بېلابېلو ډلو باندې وویشل چې په خپل منځ کې البته وویشل بېل بېل یې کړل او همدارنګه په هغې زمانه کې چې کم کاهنان نجومیان یا جادوګران ول هغو فرعون ته خبر ورکړی چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي فرعون دا خوب هم لیدلی و او کاهنانو او نجومیانو هغه معبرانو دا هم ورته ویلي و چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي نو له دې مخې فرعون امر صادر کړه چې بني اسرائیلو هغه زیږول شوي ماشومان هلکان ټول ووژني حتی چې په یو ورځ کې دولس زره او که اویا زره ماشومان دې لعین په قتل باندې رسولي ول چې ایمان یې راوړی هغو ته د ګټې سبب هم ګرځېدلی شي او دا اورول په حقه توګه دي لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې ایمان یې راوړی او الله فرمایي خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسیدونکي یې په ډلو ډلو باندې وویشل له هغو څخه یې یوه ډله یې ذلیله کوله چې هغه بوډاګان ول د هغوی هلکان وژل او د هغو نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې چې هغه به یې خپل وینځې جوړولې په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و یعنې فرعون او الله فرمایی چې دا زموږ اراده در... موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي چې بني اسرائیل دي او هغوی رهبران وګرځوو او هماغوی وارثان د ځمکې هم وګرځوو نو حضرت موسی علیه السلام وسلام د ستر سرغړونکي فرعون د پاچاهي په زمانه کې دنیا ته سترګې وغړولې او مخکې د دې نه فرعون چې کوم ماشومان به په بني اسرائیلو کې پیدا کېدل هغه به ډیر په بېرحمي سره په قتل رسول نو په دغه زمانه کې حضرت موسی علیه السلام هم دنیا ته سترګې وغړولې او څو میاشتې یې حضرت موسی علیه السلام وسلام د خپل مور په غیږ کې تیرې کړې کله چې د حضرت موسی علیه السلام وسلام مور له دې نه وویرېده چې راز یې لوڅ نشي او څوک خبر نشي چې زما په کورنۍ کې ماشوم دنیا ته سترګې غړولې دي نو په دې وخت کې الله رب العزت هغې ته الهام وکړه چې هغه بې له کومې ویرې او خطرې نه په یو صندوق کې کیږي او په سیند کې لاهو کړي د موسی علیه السلام وسلام مور ته الله دا الهام کړی چې بې له کمې ویرې نه موسی علیه السلام په صندوق کې واچوه او په سیند کې لاهو کړه خو د موسی ساتنه چا کوله الله رب العزت کوله او الله د موسی علیه السلام مور ته دا ویلي و چې ته خو په سیند کې لاهو که او د ډېر لږ ځنډ وروسته به بیرته هغه تا ته راولو او موسی علیه السلام وسلام به د پیغمبرانو په ډله کې هم شامل کړو د الله وعده حق ده څنګه چې الله د موسی مور ته ویلي و دغسې شو نو کله چې د موسی علیه السلام وسلام مور هغه صندوق او هغه تابو چې په هغه کې موسی علیه السلام پروت و په سیم کې لاهو کړه اوبو د فرعون د ماڼۍ په لور هغه صندوق یې وړه د فرعون د کور دننه اوبه روانې وي نو حضرت موسی علیه السلام وسلام چې په هغه صندوق کې ایښودل شوی و د فرعون کور ته ننوت د موسی علیه السلام خور ورپسې ګوري چې دا چیرته ځي هغه محبت چې د خویندو سره د خویندو وروڼو سره دی هغه تاسو ټولو ته معلوم دی د موسی علیه السلام د خور د سترګو نه اوښکې څاڅي او خپل ورور پسې ګوري چې د ورور صندوق یې چیرته ځي د هغه په فراق باندې جان خو د هغه صندوق د فرعون کور ته وځي کله چې هلته د موسی علیه السلام وسلام صندوق ورسېده نو د فرعون خدمتګارانو هغه صندوق ونیوه چې کله د صندوق سر خلاص کړه ګوري چې پکې ماشوم دی نو د فرعون د میرمنې سترګې د بیبي عاصیې په موسی علیه السلام وسلام ولګېدې الله رب العزت د موسی علیه السلام مینه د هغې په زړه کې واچوله تاسې د رب ساتنې ته ګورئ اوس د فرعون میرمن په دې باندې پوهېدله چې فرعون به دا ماشوم هم د بني اسرائیلو د نورو ماشومانو په څیر ووژني له دې کبله د شفاعت لپاره وړاندې شوه فرعون ته او فرعون ته ویې دغه ماشوم مه وژنه دا ماشوم ته مه وژنه زه د دې هیله منه یم چې په راتلونکي کې به هغه زموږ لپاره د ځان سره خیر او برکت ولري دا د فرعون د ښځې شفاعت و فرعون ته د موسی علیه السلام وسلام په هکله باندې او دا خبره چې د فرعون میرمنې ولې د موسی علیه السلام د ژوندي پاتې کېدو شفاعت فرعون ته وړاندې کړ د دې نه دوه دوه اټکله کېږي یو خو دا کېدای شي چې د فرعون میرمن بې اولاده وه لکه دا خبره مشهوره هم ده چې د فرعون میرمن بې اولاده وه نو د فرعون میرمن چې کله موسی علیه السلام ولیدل فرعون ته ویلې وقال امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا د فرعون میرمنې فرعون ته ویل دی زما او ستا لپاره د سترګو یخوونکی دی مې وژنه کیدای شي چې دا ماشوم زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به یې په زویوالي ونیسو نو د فرعون میرمن اولاد نه درلوده ځکه فرعون ته دا شفاعت کوه چې ته موسی علیه السلام وسلام مه وژنه د دې وجې نه یا د دې وجې نه چې موسی علیه السلام وسلام ډیر زیات ښکلی ماشوم و څرنګه چې الله رب العزت په خپله حضرت موسی علیه السلام وسلام ته وایي والقیت علیک محبتا مني ما له خپل لورې نه پر تا باندې محبت اچولی و الله رب العزت موسی ته وایي چې تا ته مو داسې جذابه ښکلا درکړې وه چې لیدونکي به بې اختیاره پر تا باندې مین شول او په تا باندې به مینه راتله نو له دې وجې نه د فرعون میرمن د موسی علیه السلام وسلام په وژلو یې زړه نه کېده او ویل چې هغه مو وژنئ بلکه پالنه او روزنه به یې وکړو فرعون ته یې ځکه شفاعت کړی موسی علیه السلام وسلام له وژلو نه بچ فرعون د خپلې میرمنې شفاعت د موسی علیه السلام وسلام په هکله باندې ومنو خو کله چې د موسی علیه السلام وسلام مور موسی علیه السلام وسلام په اوبو کې لاهو کوي سمدلاسه د هغه خور ته امر کوي چې صندوق له لرې نه څاره چې هغه صندوق چې په هغه کې ستا ماشوم ورور پروت دی هغه کوم طرف ته درومي نو کله چې د موسی علیه السلام وسلام خور ولیدل چې صندوق د فرعون د ماڼۍ په لور لاړ نو له دې جریان نه یې خپلې مور ته خبر ورکړل مور ته ویلې چې صندوق و چې په هغه کې زما ورورک موسی علیه السلام پکې پروت و هغه د فرعون کور ته ننوت د دې خبرې په اورېدو سره نږدې وه چې د موسی علیه السلام وسلام مور لیونۍ شي خو الهي عنایت د موسی علیه السلام وسلام د مور زړه ته ډاډینه ورکړه چې زوی یې بیرته هغې ته ګرځوي هغې هم ژړل او د هغې خور هم جړل کومه مینه چې د مور د خپل ماشوم سره او کومه مینه چې د خور د خپل ورور سره ده په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو د موسی علیه السلام مور د خپل هغه ماشوم بچي په فراق کې هم ژوند نه کوه او د هغې خور هم چې د خپل ماشوم ورور ولید چې د فرعون ماڼۍ ته ننوتنو په دې باندې پوهېدل چې موسی به وژني غمګین و ژړل یې د سترګو نه اوښکې تویېدلې خو رب العزت په خپل الهي عنایت سره د موسی مور ته او د موسی علیه السلام خور ته داسې ډاډینه ورکوي چې بیرته موسی علیه السلام وسلام هغوی ته ګرځوي موسی علیه السلام وسلام د فرعون په کور کې په مخکې زمانه وکې وه د معتبرو کورنیو ماشومان چول د هغو دپاره به یې البته دایګانې نیولې نورې ښځې به یې نیولې ورته چې هغوی ورته شودې ورکړي هغو به د دې ماشوم پالنه کوله او په مقابل کې به یې هغو ته اجرت او پیسې ورکولې نو د دې عادت او رسم پر بنسټ د فرعون میرمنې هم د موسی علیه السلام پالنه غوښتله چې دایګانو ته یې وکړي او هغې ته یوه ښځه پیدا کړي چې موسی علیه صلات وسلام ته شیدې ورکړي موسی علیه السلام ماشوم دی اوس دلته د رب العزت حکمت ظاهریږي مخکې د دې نه رب العزت د موسی علیه السلام مور ته الهام کړی و چې ستا ماشوم به بېرته ستا غېږې ته راګرځوو نو هره ښځه چې راځي موسی علیه السلام وسلام د خپل غیږ کې اوچتوي او هغه ته سینا یا تی ورکوي موسی علیه السلام یې په خولې کې نه اخلي بلکل نه روي د بل چا تی او سینه بلکل په خولې کې نه اخلي د فرعون میرمن په دې باندې په اندېښنه کې شوه چې دا ماشوم له منځه لاړ نه شي نو امر یې وکړ چې تاسې ډېر زر داسې یوه ښځه پیدا کړئ چې د موسی علیه السلام خوښه شي یعنې د دې ماشوم خوښه شي او د هغه سینه ور د حضرت موسی علیه السلام وسلام خور دا ټول جریان څارلو دا ټول جریان یې د لرې نه څارلو د موسی علیه السلام وسلام خور د فرعون میرمن ته راغله او د فرعون میرمن ته ویلې زه تا ته د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې پته درکوم یعنې د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې معلومات تا ته درکوم کیدای شي چې د هغه هلک په خواخوږي سره هغه هم پوه او دا ماشوم ډیر په خواخوږي سره وپالي خو دا پالنه به د مزد او د اجرت په پای کې کوي په بدله کې هغه پیسې هم درنه اخلي فرعون مېرمن وړاندیز ومنلو نه پوهېږي چې دا د موسی علیه السلام مور ده او دا د موسی علیه السلام خور ده د موسی علیه السلام وسلام خور یې واستوله د هغې ښځې پسې چې کومه ښځې دې ته معلومات ورکړی و نو لور خپلې مور ته خبر ورکړه چې موسی علیه السلام خو د بل چا سینه نه او ما د فرعون میرمن ته ویلي چې تا دپاره به ډېره یو سپېڅلې ښځه پیدا کړم کیدای شي چې موسی علیه السلام د هغه سینه ومروي او د ستا د ماشوم ډېره ښه پالنه هم وکړي او د فرعون میرمن په دې هکله ما سره موافقه هم کړې ده نو د موسی علیه السلام وسلام خور او د موسی علیه السلام وسلام مور دواړه د موسی علیه صلات وسلام د لیدلو لپاره فرعون ماڼۍ ته ورغلې نو چې کله د دې ماشوم سترګې په مجرده باندې په خپل مور باندې ولګېدلې نو خپل مور یې وپېژندله او د خپل مور سره کرا شو یو ماشوم چې په یو کورنۍ کې چې ډېر ماشوم د څلور میاشتو د پنځه میاشتو تر اتو میاشتو پورې واخلي که په هغې کور کې ډېرې زیاتې ښځې ناستې په هغه کوټه کې غوا مور کړي په دې هڅه کې لاس او پښې اچي چې خپل مور ته ځان ورسوي او چې کله د خپل په مور غېږ کې ځای ونیسي نو هلته هغه قرار شي او د سترګو اوښکې او ژړا یې ودري دا به تاسو لیدل نو موسی علیه السلام وسلام چې د ډیر وخت نه وږی و او د یوې ښځې سینه یې هم نه رودله کله چې د خپل مور ولیدله نو د مور په لیدلو سره د خپل مور یې وپیژندله چې کله مور هغه په غیږ کې واخیسته د مور ته یې وروده او هلته قرار شو نو د موسی علیه السلام وسلام مور چې کله دا حالت ولیده چې رب العزت د هغه زوی بیرته د هغې غېږې ته ور ورسوه نو هغه یقین وکړه چې د الله رب العزت وعده حق هغه ماشوم د خپل ماشوم مینه د هغه په زړه کې پرته وه او د موسی علیه السلام وسلام فراق هغه ډیره دردوله د هغه خور هم سخته دردوله خو الهي عنایت هغو سره مل و رب العزت هغوی سره دا وعده کړې وه چې بیرته به موسی ستا غیږې ته راولم تاسې د رب العزت حکمت ته وګورئ د رب العزت قدرت ته وګورئ چې په فرعون په کور کې موسی ژوند کوي او د موسی علیه السلام مور په خپله راځي پېژه یي نه څوک د پیسو په مقابل کې د موسی علیه السلام وسلام پالنه کوي دا هغه د پروردګار حکمتونه دي چې د خپلو بندګانو ته د خپل د قدرت نښې او نښانې ښیي خو هغه څوک چې د الله په وعده وحدانیت باندې معتقد وي مؤمن وي هغه د دې نه پند اخیستلی شي او هغه څوک چې په غفلت کې ژوند کوي هغه اصلا په څه نه پوهېږي الله رب العزت دې د هغو میندو په حال باندې ورحمیږي چې د هغو ماشومان نشته او د ماشوم په هیله کې ژوند کوي یا یې شته دی چې وفات شوي دي ورک دي ترې الله رب العزت دې په هغو ټولو باندې رحم وکړي لکه څنګه چې موسی مور د موسی په فراق کې ژوند کوه او الله رب العزت هغه بیرته د هغه غیږ ته وروست قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونه کې به انشاءالله بیا هم د موسی علیه السلام وسلام په هکله غږیږو چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په ملاتړ کې اوچتیږي په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه پاک الله مو مل شه و چې ګنهګار ته مار ګیراشي